بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې مبارکې میاشتې فضائل او برکات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی سید الشهور شهر رمضان و سید ایام یوم الجمعه ټوله زمانه او ټول اوقات الله رب العزت پیدا کړي دي لکن الله رب العزت ځینې وقتونو ته په ځینې نورو وقتونو باندې غوروالی او فضیلت ورکړی لکه په دولسو میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی غوره میاشت هغه د روژې مبارکه میاشت ده او په اونۍ کې چې دا ورځې تیریږي په دیو ټولو کې غوره ورځ چې د هغه د جمعې ورځ ده نو ځکه رسول الله فرمایی سید الشهور شهر رمضان و سید الایام یوم الجمعه همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ولو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد ان يكون شهر رمضان صنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه برکات او هغه رحمتونه چې الله رب العزت د رمضان په مبارکه میاشت کې ایښي که د الله رب العزت بندګان د دې نه خبر شي نو تل لپاره به دوی دا هیلې او آرزو کوي چې کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وای خو موږ د هغو برکتونو او د هغه مغفرت او رحمت نه چې الله د روژې په مبارکه میاشت کې ایښي د هغې نه لا توسه خبر نه یو نو دا میاشت په موږ باندې کال تیریږي لکن رسول الله فرمایی هغه رحمتونه د الله او هغه برکتونه د الله او هغه بخښنې د الله چې د روژې په مبارکه میاشت کې دي که د الله بندگان د دې نه خبر وای نو تل لپاره به دوی دا هیله کولی چې ای کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وای الله رب العزت دی په دې میاشت کې چې د رحمت میاشت ده د مغفرت میاشت ده د برکت میاشت ده موږ ته دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي همدارنګه حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوما وقد حضر رمضان اتاكم الرمضان شهر بركه يخشاكم الله فيه فينظر الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل عباده بن الصامت رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ موږ ته خبرې کولې چې د روژې مبارکه میاشت نوې داخل شوې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تاسو باندې د رمضان مبارکه میاشت راغله چې هغه شهر برکه د برکت میاشت ده او دا داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل مسلمانان بندگان په خپل رحمت کې رانغاړي او د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت په خپلو مسلمانانو بندګانو باندې خپل رحمت د باران په شان راوروي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د هغه خپله مسلمان بندګانو چې هغه ګنهګار دي د هغو ګناهونه معاف کوي لکه چې رسول الله فرمایي ویحط الخطایا همدارنګه د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې الله رب العزت په دې کې زموږ دعاګانې قبلوي نو راشئ د خپل د تزرو او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ د خپل ګناهونو بخښنه هم د الله نه وغواړئ چې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي او همدارنګه د راتلونکي دپاره د خپل رب نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ چې الله رب العزت په راتلونکي کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله زموږ ګناهونه معاف کوي او همدارنګه داسې میاشت ده چې ویستجیب فیه الدعا په دې کې الله دعاګانې قبلوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت ستاسو عملونو ته ګوري چې تاسو څه عمل کوئ او هغه نیک اعمال چې تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې کوئ ستاسو په هغو نیکو اعمالو باندې الله رب العزت په خپلو ملائکو باندې فخر کوي ویباهي بکم ملائکته نو رسول الله فرمایي فارو الله من انفسکم خیرا نو خپل رب ته د خپلو ځانونو نه خیر وروښیئ نیک اعمال وکړئ الله رب العزت خو ګوري چې زما بنده د روژې په مبارکه میاشت کې څه کوي نو راشئ خپل رب ته د روژې په مبارکه میاشت کې نیک اعمال او خیر وروښیئ ځکه هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې هغه ته رحمغفرت او بخښنه ونه شي او هغه د الله رب العزت په رحمت کې رانغښتی نه وي هغه شقي او بدبخته انسان دی لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی فان الشقیه من حرم فیه رحمت الله عز وجل شقی او بدبخت انسان هغه دی چې د روجې په مبارکه میاشت کې هم د الله رب العزت د رحمت نه هغه محروم پاتې وي الله رب العزت دی په دې مبارکه میاشت کې موږ د خپل رحمت نه نه محروموي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسفدت شیاطین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې کله د رمضان مبارکه میاشت راشي د جنتونو ټولې دروازې خلاصیږي یا حقیقتا خلاصیږي چې په دې میاشت کې څوک مړ شي الله رب العزت هغه جنت ته بیایي یا دلته مجاز دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې چې تاسو کومه نیک عمل کوئ هغه تاسو جنت طرف ته لارښوونه کوي او الله رب العزت به تاسو جنت ته داخلوي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې کله د روژې مبارکه میاشتې نو د جهنم ټولې دروازې تړل کیږي حقیقتا چې په دې میاشت کې څوک مړ شي الله به جهنم ته نه بیایي یا مجاز د دې نه چې په دې کې هغه اعمالو ته تاسو مخه کړئ چې الله رب العزت د هغو عملونو په واسطه باندې تاسو د جهنم د اور نه بچ کړي او تاسو جنت ته داخل کړي ځکه د روژې میاشت داسې میاشت ده چې په هغه کې جهنم دروازې تړلې او د جنت دروازې خلاصې دي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې هغه سرکشه شیطانان تړل کیږي هغه مسلمانان بندګان د الله چې هغوی په اخلاص او صداقت سره روژه نیسي شیطان هیڅکله نشي کولی چې هغه د خپل تاثیر او د خپل وسوسو لاندې راولي الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الثوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هر مسلمان بنده د بني آدم زوی چې کومه نیک عمل کوي الله رب العزت به د یوې نیکي په بدل کې هغه ته لس اجرونه لیکي تر دې چې الله رب العزت به د یوې په نیکي په بدل کې دې ته اووه سوه اجره او اووه سوه ثوابه لیکي خو الله رب العزت فرمایي مګر روژه ځکه روژه چې ده زما لپاره ده او د دې اجر ثواب به هم زه په خپله ورکوم نور کوم عملونه چې تاسو کوئ کرام الکاتبین ستاسو په اوږو دي یوه په ښي اوږه او بله په چپه اوږه هغه ملکه چې په ښي اوږه باندې ناسته ده هغه ستاسو نیک اعمال لیکي او د آخرت په ورځ به ستاسو پر مخ غورځوي او هغه ملکه چې ستاسو په چپ اوږه ناسته ده هغه به ستاسو بد اعمال لیکي او د آخرت په ورځ به ستاسو تر مخه غورځوي اما روژه دا ملک نه لیکي دا الله رب العزت په خپله د دې اجر ثواب درکوي محدثین لیکي ځکه چې په نورو اعمالو کې امکان دریا شته دی اما روژه داسې میاشت ده چې په دې کې امکان دریا نشته نو ځکه الله رب العزت د دې نسبت ځان ته کوي یا په دې کې هغه رازونه او اجرونه او ثوابونه دي چې د هغې نه کرام الکاتبین هم عاجز دي نو الله یې نسبت ځان ته کوي ځکه د روژې ثواب الله پخپله ورکوي ځکه وایي د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې د خپل خواهشات او همدارنګه خوراک او څکاک یې الله وایي زما لپاره پریښي دي او د روژتي دپاره دوه خوشحالیانې دي یوه خوشحالي په هغه وخت کې چې کله روژه ماتوي او واقعا په دې کې خوشحالي ده هغه مسلمان رور او خور چې روژه نیولې وي هغه د روژه ماتې وخت لپاره انتظار باسي او چې کله روژه ماتوي هغه په دې باندې خوشحالیږي او دویمه خوشحالي هلته ده چې د خپل رب سره کله د دې ملاقات کیږي او الله سره ویني فرح بصومه هلته په خپل روجې باندې خوشحالیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه بدبویي د روجتي د خولې نه چې احساس کیږي هغه الله سکه د مشکو عنبرو نه هم ډیره غوره ده الله دې موږ په واقعي شکل باندې روجتي وګرځوي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري ملتیا مو وکړئ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ همدارنګه حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه فرمایي خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارک شهر فیه لیلة خیر من الف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه حضرت سلمان رضی الله عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخره ورځ د شعبان کې موږ ته خطبه وویل شعبان هغه میاشت ده چې د روژې نه مخکې ده په آخره ورځ د شعبان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه وویلي او داسې ویل چې یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارکون ای خلکو په تاسو باندې ډیره غټه میاشت او ډیره مبارکه میاشت راغله او دا داسې میاشت ده چې فیه لیلة خیر من الف شهر داسې میاشت ده چې په دې کې یوه شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده چې هغه د قدر شپه ده همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل شهر جعل الله صیامه فریضه وقیام لیله تطوعا داسې میاشت ده چې الله رب العزت روژه په دې ورځ کې یعنې روژه په دې میاشت کې فرض ګرځولې ده او همدارنګه د شپې عبادت یې پکې نفل ګرځولی او هغه چا چې خپل رب ته ځان په یو خصلت او په یو عمل د خیر سره نږدې که هغه داسې دی لکه چې په نورو میاشتو کې فرضي عبادت ادا کړی وي مطلب دا دی هغه نفلی عبادت چې تاسو په روژه کې کوئ الله رب العزت به دومره ثواب تاسو ته درکوي لکه چې کوم فرضي عبادت تاسو په نورو میاشتو کې کوئ او هغه فرضي عبادت چې تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې کوئ هغه داسې دی لکه په نورو میاشتو کې چې تاسو اویا فرضه ادا کړي وي نو دا داسې میاشت ده چې په دې کې نفلي عبادات الله په فرضي عبادتو بدلوي او یو فرض د الله رب العزت په اویا فرضو بدلوي او په ادامه د حدیث کې رسول الله فرمایي وهو شهر الصبر د روژې مبارکه میاشت د صبر میاشت ده چې هم به د خوراک په مقابل کې صبر وي هم به د سکاک په مقابل کې صبر وي هم به د ګناه او د معصیت په مقابل کې صبر وي نو چا چې صبر وکړه رسول الله فرمایي و صبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب او بدله چې د هغه جنت دی همدارنګه و شهر المواسات د روجې مبارکه میاشت د مواسات د ورورولي میاشت ده چې په دې کې یو د بل د درد نه او یو د بل د غم نه خبر وي لکه څنګه چې ځان ته په روجماتې کې روجماتې تیاروي نو باید چې د هغه بېوسلو او مظلومو او د رنځېدلو د کړېدلو خلکو او د خویندو او د ورونو نه هم خبر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی که چا یو روژتی ته د روژې په مبارکه میاشت کې روژه ماتې تیاره کړه نو دا روژه ماتې چې ته هغه روژتی ته ورکوې دا به ستا د ګناهونو لپاره بښنه وګرځي او ستا غاړه به الله د جهنم د اور نه خلاصه کړي او څومره اجر چې الله رب العزت هغه روژتی ته ورکړی دومره اجر به الله تا ته هم درکوي غیر د دې نه چې د هغه د اجر نه الله څه کم کړي صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې یا رسول الله هر یو زموږ سره خو دومره شی نشته چې موږ روجتي ته پې روژه ماتې تیاره کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي یعطي الله هذا الصواب من فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او مدقة اللبن دا ضرور نه ده چې تاسو به روژتي ته پوره خوراک او پوره روژه ماتې تیاروئ بلکې دا ثواب به الله هغه چا ته ورکوي چې یو روژتي ته تاسو یوه خرما ورکړئ هغه پرې روژه ماته کي یا تاسو یو ګیلاس اوبه ورکړئ هغه پرې روژه ماته کي یا تاسو یو ګیلاس کې لږ شیدې ورکړئ هغه پرې روژه ماته کړي نو الله به دا ثواب تاسو ته درکوي دا به ستاسو د ګناهونو لپاره بښنه شي او ستاسو غاړه به الله د جهنم نه خلاصه کړي دومره اجر چې الله رب العزت هغه روجتي ته ورکوي دومره اجر به الله تا ته هم درکوي غیر د دې نه چې د هغو په اجر و ثواب کې څه کمی راشي نو قدرمنو اورېدونکو ډیره د الله د رحمت میاشت ده ډیره د مغفرت میاشت ده الله رب العزت دې موږ د دې رحمت او د مغفرت نه نه محروموي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی که تاسو ته د روژې په مبارکه میاشت کې څوک سپکه خبره کوي یا تاسو ته شکنځل کوي د هغه په مقابل کې تاسو ځواب ورته مه ووایئ همدارنګه که څوک غواړي تاسو سره جنګ وکړي د روژې په مبارکه میاشت کې تاسو د انتقام او د بدلې لاس مه پورته کوئ بلکه تاسو ورته ووایئ چې اني صائم زه روژهدار یم فان صابه احد او قاتله فلیقل انی صائم که تاسو ته څوک بد رد وایي تاسو سره غواړي چې جنګ وکړي نو تاسو بدله ماخلئ تاسو ورته وایئ چې زه روژهدار یم نو یو انسان یو مسلمان روژتي انسان هله د الله رب العزت په دې رحمتونو کې رانغښتل کیږي او د الله رب العزت د مغفرات او د رحمت سبب مستحق ګرځي چې هغه د خپل بدن ټول غړي روژه کړي دا نه چې په خولې باندې خوراک او څکاک نه کوم خو دروغ وایم حرام ګورم حرام اورم او حرامو ته متوجه کیږم دا روژه بیا روژه نه ده او تل لپاره دا کوشش کوئ په سرک کې په جماعت کې مسافرین وروڼه دي ستاسو تاسو هغو ته څه روژه ماتې تیاره کړئ کم از کم کنې یو ګیلاس اوبه خو ورکړئ یوه خرما خو ورکړئ چې الله رب العزت تاسو ته هم بښنه وکړي او څومره اجر چې الله هغو ته ورکړی هغومره اجر الله تاسو ته درکړي دا نه چې خپل ځان ته او خپلو کورنۍ ته په روجماتې کې په څو څو ډوله روجماتې او خوراکونه تیار کړي وي او هغه مسافر او بیچاره او بیوزله چې زموږ په کلي او په کور یا په جماعت کې دی د هغه نه موږ خبر نه یو همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له وأعتقه من النار رسول الله فرمایی چې د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې اوله لسیزه د الله رحمت دی دویمه لسیزه د الله مغفرت دی او آخره لسیزه داسې لسیزه ده چې په هغې کې الله د خپل ګناهګار بندګان د جهنم د اور نه خلاصوي او چا چې فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې څلور عملونه ډیر زیات کوئ دوه هغه عملونه دي چې په هغو باندې ستاسو رب راضي کیږي او دوه هغه عملونه دي چې تاسو د هغه نه خلاصی نه لرئ هغه دوه عملونه چې په هغو باندې ستاسو رب ستاسو نه راضي کیږي یو عمل دا دی چې شهادت الله اله الا الله وتستغفرونه تاسو د شهادت کلمه ډیره وایئ او دویم دا چې د خپل رب نه د دې مبارکه میاشت کې د خپل د ګناهونو بخښنه غواړئ او هغه دوه عملونه او خصلته چې تاسو د هغه نه خلاصی نه لرئ یو دا چې فتسألون الجنه د الله نه په دې مبارکه میاشت کې د جنت سوال وکړئ او همدارنګه وتعوذون به من النار تاسو د الله نه په دې مبارکه میاشت کې د جهنم د اور نه پناه وغواړئ نو د یو مسلمان د روژتي په خوله باندې باید تل لپاره د شهادت کلمه جاري وي او همدارنګه د هغه په خولې باندې استغفار جاري وي د خپل رب نه بخښنه وغواړي او همدارنګه د الله نه د جنت سوال وکړي او د جهنم نه پناه وغواړي همدارنګه رسول الله فرمایی ومن سقا صائما سقا الله من حوزی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه رسول الله فرمایی چې چا د روژې په مبارکه میاشت کې یو روژتي ته یو ګیلاس اوبه ورکړې او هغه خپله تنده په دې باندې ماته کړه نو الله رب العزت به دې ته د آخرت په ورځ باندې زما د حوز نه چې د حوز کوثر دی هغه ته به اوبه ورکړي هغه به سیرابه کړي تر هغه وخته پورې به دا بیا نه تږی کیږي تر څو چې جنت ته داخل نشي الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي د روژې په مبارکه میاشت کې کوشش کوئ قدرمنو اوریدونکو د قرآن تلاوت کوئ د الله ذکر کوئ او همدارنګه هغه عملونو ته مخه کړئ چې واقعا هغه د خیر عملونه وي او په هغه باندې رب العزت زموږ نه راضي کیږي او د هغه عملونو نه چې هغه د الله رب العزت د نارضایتي او د ناخوښي سبب ګرځي د هغې نه خپل ځان خپله کورنۍ خپل او خپلوان وژغورئ او په دې میاشت کې واقعا ځان الله رب العزت د مغفرت او د رحمت مستحق وګرځوي په دې هیله قدرمنو اوریدونکو نو ځان لپاره او تاسې لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره د روژې په مبارکه میاشت کې د نیکو اعمالو توفیق غواړم چې الله موږ ته توفیق راکړي چې هغو اعمالو ته مخه کړو چې الله په دې میاشت کې موږ ته بښنه وکړي قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم ښاد بریالي او کامیاب روژه راغله راغله د رحمت میاشت